ما او په پانو او نه په بل شي او نه په بل شي او نه چاته یاد و اشاره دې دا چې دې دې کې خو کاتب ستړی نه دی او نه چاپ ماتي او د صحابه نه او عثمان رضی الله عنه کې دومره اتباع و او کدا ځان کړه چې استاد کتابونو کې نه یې کو نه وایي ها نو تو ته بدعتي وایي انصاف دار او کل بدعت ضلاله او کل ضلاله فی النار او عثمان فی النار اے مبارهنی الله کا من علمک مبارک بشلائل کور دی آباد په دې علم باندې چې دا تا په عذاب کړ استاد الله ته ټول ورغټ خلګي او گزارونه کوي ها شل قران چې دی الله وبخښه ته بچی چا خبره کوي نو د خپل مليان سره دی او موږ د خپل مليان سره دی صورت کې چې کوم دی تحریز مومنان لده په قتال او جهاد او ذکر د فرق او ارباو کوي جهاد 50 سره کوي د ډلو سره به کوي مشرکین دا درې قسم دي ها یو چې کوم دی محاربین دي بل معاهدین دي بل مستامینین او بل ډله د کتاب ده بل ډله د منافقانو ده او بل د منافقانو مؤمنانو ده هم درې ډلې دي یو چې کوم دی دا غریب الله پاک اولائک المقربون او بل ډله مسرعين بالتوبه بالمتکاسلين اشاره دې ده چې چا بخې سره توبه واسه لکه دې ډلې کې استره ده او د مقرب نشا اس منافق م جوړيږي چې بخله مانی او پړې نه مانی چې بیا به يهودي شي علي کتاب بشي او د مشرکانو په ډله کې بشي نو براءت من الله سورت د دې لپاره چلول شو فسیحو فی الارض اربعه اشهر سالور میاشتې پزمکا اعلان وکا وعلم انکم غیر موجز الله وان الله الی البیان بیزارتیا د الله د پیغمبر نه محاربین سره ورته وای چې وګرځي زمکه کې څالور میاشتې او پېښې چې نه کمزوري کون کې الله لرا خپل الله رسوا کون کې د کافر ولې اعلان د الله او پیغمبر د دنه د خلکو ته پورا ځاجي اکبر حج اکبر وای چې د جمعې پورا باندې عرفه راشي او یا لوی اختر راشي او دا چې چټي خبره د علي کې کوم وای حج اکبر دغه حج ته حج اکبر وای او عمره ته حج اکبر وای دا معنا ده او یا حج اکبر د لوی اختر ورځ ده ځکه په دې کې داغه شیطان مولی او علالت کی کیږي او طواف زیارت هم دی پکې او چا د عرفه ورځ ته هم لري دا خدا ټول کمزوري دي افضل ایام المناسک واکبر حج مین ابن کثیر وای دا یوم النحر دا یوم العید ها کته خدا دا ته د جمعې کو ورځ باندې عرفات راغې او توی آلتا نو دا حج داغه سره په شکل کې برابر شو او نو کې دې شي چې څو الله کویږي په دې باندې هغه مونږ سره شوې یوم الحج الاکبر ان الله بریء من المشرکین ورسوله ورسوله دا په دې الله باندې عاطف دی په محل باندې عاطف دی ان الله بریء من المشرکین ورسوله که ورسوله و سړی کافر کیږي ورسوله دا جائز دی بلاغت او فصاحت د دې دی چې ورسوله ها کل محدثه بدعه وکل بدعه وس مولیان کې راشي کل محدثه کل کل کل کل واره کتا عربي نه ګرځي دا په محل باندې آتو دی شی چې لږ تیر شي په محل باندې ده کل محدثه ده دا وشر الامور ودوی وشر الامور محدثه ٹھیک ده زی منم خلاف به نیم خو زړو مليانو ته چې خپل په خپل راغلي دي او کل محدثه ها اياكم محدثات الامور كل محدثه بدعه وكل بدعه عتب کو محل باندې او رسول وفرخونه سړیا په بلاغت ته په دې پوهیږي نه ها ټیک ده چې ورسوله جائز دی دې کې شک نشته وشر الامور دام جائز دی کله محدث دام جائز دی او کل محدث دا دا اولاد ان الله بری من المشرکین ورسوله دا یو خبر او منکراله دې اړه مې نه غولاړه فإن تبتم فهو خير لكم ها قواو نو پوه شي ته تیار شي جنگ ته لکم غیر معجز الله دویم معادل بعد موقت سره دی عادی موقت که چرته د دې سلورو میاشتو نه کمو خو بس خلاص شو وعده پوره شوه ده او که کم نو د سلورو میاشتو نه پورته بیا به خالی نه یا به وعده ما ته کړی یا به نه ما ته کړی که وعده ما ته کړی د تم سلور میاشتې دي که نه ما ته کړی دی فاطمه واخله دا چې اشکال پکې وو الا الذين رغور به الا وبشر الذين كفروا بعذاب اليم الا الذين عاتوا من المشركين او مراد فسیح او بلاد اربعه اشهرنا شوال ذوالقعده ذوالحجه او محرم ځکه صورت کو دی وخت نازل شوی دی نه هم کالو او چا ویل چې دا د لوی اختر نه د لسو اولو درځو را خر کوله ځکه الته خو دا لوی اختر ورځ له سماله شل پاتې شي بیا ورپسې محرم دی بیا سفر دی بیا ربیع الاول دی درې داسې د ربیع الاخر اول لس او دا شل د عید الضحا دا دا څلور میاشتې دي زګه په دې ده کې دوی پوهه حاصله کړې ده علی کرم الله رسول الله صاحب کو کوم صدیق شه بولېګا او چې وی لګا او ته وی الله پیغمبره قانون دار په ملک کې جګړې او د لا ته شروع چې نسب والا سړی دیږي نو علی ولېګا او زه به طرفدار شم بل خبره کراوه تا که یو رواج او رسم شریعت نه ماتاو نو هغه او تای دي ستا کاو نو باقی نشته دا یا رواج په عربو کې دا عالی شه به ولې دا روسیا سړیو ابو بکر اولا نه سړیو او ته زو ورزم چې کله علی کرم الله وجو مینا کې ناس ته د لوی اختر اورز باندې او د وخرم باندې واورې دې په دې مینا کې ویل دا ابو بکر صدیق راغی دا او خزانه باندې دا وی اغرالو اعلان د دې او سوچي الله پاک اعلان کړی دی دې څلور میاشت کې براءت من الله ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يزايدوا عليكم احدا فاتموا الى وعد بلا مدته ان الله يحب المتقين ها تو درې مډاله دا د مستعملینو ده وین عدو من المشرکین استجارک فاجرهم فانا یو غوښتا نو فانا ور کا حتا اسمع کلام الله ثم ابلغ ما معنا زیاد امن ظهور د اسلام یا زیاد امن خپل کور خپل کور د خوینی شي رسوله ځکه نشي رسوله چې لار کې نور خلق وایي تعزیزات ورکی کیف یکون للمشرکین عدو عند اللہ و عند رسولی دی تسوی چی مشرک سر وعده ده نا اغا وعده پابند دی الا الذین عاتو من دل مسجد الحرام بنو کنانو بنو زمرا چې تاسو لوس کړو سره مسجد حرام هغه وعده تکلف ولاړو فمس لقامو لكم فاستقيموا لهم لوک چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذات ګرامی باندې او داغه په اوصاف باندې او داغه په اخلاق باندې لګه د کموالی خدشه هم را نشي چې پیغمبر علیه السلام وعده ما کړه فمستقاموا لكم فاستقيموا لهم او ان الله يحب المتقين او تحفظات ورکي چې دیو سره جګړه په کار ده کیفه وان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمه کلا چې په اسی د خلی جوړه د سره کړی دا د عقیده جوړه د سره نه دا کړی د دوستي جوړه د سره نه دا کړی انتظار نه کوي په تاسو کې د خپلوي او نه د وادي نه د قسم او نه د خپلوي او نه د حال ال په غنو مانو راځي ال په معنا د قرابت راځي د حلف راځي ذات ولا ذمہ او نه ذمہ دار فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين إنما القوة في الدين لا قوة النسب د نوح نسب قوت کو جنگ کړي د ټول عمر د آدم علی السلام یو ځای رافات دی او بل ورور مړ کړي دی همیشه امداد چې کوم دی د د دین رور کړي دی د دین رور د پیغمبرانو کړي دی د نور خلقو کړي دی په دې حال کې شاهدین علام حسین بالکفر اولئک حبطت اعمالهم وفي النار خالدون اشاره دې درا کتا سوې چې څنګه آبادور کې دا جمعاتون باندې حکم د قتل کوي جو عقل چې یو سړی قائم کی دین وي وتعالو فی دینکم او ناقص الایمان وی وانکسو ایمانهم دا کم برا چې نه دي برابر دا دا نور به دي خلی نو دا چا جان لا ستوان ور کوي او مسجد حرام نه تفصیل کوي الذين عملوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون تدینا معلومی کی چې دا اعظم درجه دي دا نور به کې لګوړې درجه او سره درجه نشته معنا دلته اسم تفصیل دا تفسیر د پاره دی او بنامه دا نفس فعل باندې راځي کله کله او د خوشاله یو بشرهم ربهم برحمت منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم مقاطعا اعداء الله يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء مؤمنان پلار او ورور دوستان نه سي دا تاسو محبوبي د چانه د درو نه من الله ورسوله وجهاد فی سبیله جزاء امکان فتربصوا انتظار د الله د عذاب کوي حتا یاتی الله بیامری ستا فخر چې الله دې خو دې او پیغمبر او دا الله دې دې خو دې او خدا اته کسان چې مخالف دي والله لا یهدی القوم الفاسقین دغه وسوسې دي شیطان راغی چې دا څنګه مونږ لګیو او دې سره ورانه وکړو دا به څنګه چلی دا ډیره سخته خبره ده دا مقاطعه موږ شو کولای څنګه به کامیاب شو نو الله وی نه سره دا نه تذکیر ته افراد کې د جماعت تفسیر د افراد کې نه لري لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره قسم دې امداد کړو الله پاک د تاسو په ډیرو وسنونو کې خصوصا و یوم حنین د حوازن څلور زره مؤمنان دول سره لزر باندې په مکه کې حمله کړې و کامیاب شو او حنین دروازه مخه مخ دی جنوب طرف ته په بریټ باندې سم نه غدا شرقي ازان خانه په بریټ باندې داسې سړی ورځي دا د غنیم دروازه ده اذ اعجبتکم کثرتکم ډیر وای تاسو یو کس دو کو پکې ویلو چې نن مون کامیاب او دول جو سره پکې د مکین او سره ویلې فلم تو یعنکم شیا پیدا ونن سلطا سو ضربا وذاقت علیکم الارض بما رحبت اے د روح د اثر د پر اقوال مکه در باندې څنګه شو ثم وليتم مدبرين باج خلق منډه واخیستا شو رسول الله صلی الله علیه وسلم منتعشان دې بغله روانه او زور کاو او ورته ویل ودا الله پیغمبر هیڅو کوم نشه شاته ها ول انا النبي لا تجب لم عبد المطلب زه دروژن پیغمبر خنیم لکه نسب می چې درست او صحیح دی زه عبد المطلب مذهب او دا ود وسوسه کډول کې نه ریږي فسو به یونیکم الله من فضل ان شاء ان الله علیم حکیم داوت صورت کې قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون دویم قسم په بیان د علی کتاب او د دې قبایه یو خو ایمان بالله پوره نه لري بلیوم الاخر کوم شی چې الله آرام کړی آرامي نه او پیغمبر او نسین رشتیا کوي پورا چې جزیه ورکړه بل وقالت اليهود وزيار من الله دا اقوال د شرک او د کفر دي وقالت النصارى مسيح من الله ذلك قول بأفواههم يزايون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله دا لفظ په خپل معنا نه دی فلانتی کی دوی الله نه یفقون دوی په پلیتی اتخذوا اغار مربان مربابا من دون الله غټ مولیان او پیرانی په ربوبیت نیولې دي حرام او حلال او حلال حرامول والمسيح ابن مريم او حال دا دی او مؤمن الا يعبد اله واحد ولا اله الا هو بل اله شرک پاک دی الله تعالی چې مشرکان یې پوری تړي الله لره نازولی دی او بچی دی او زادی دی زادی دی درې مخلی کی یریدون یذو نور الله جفای واړی چې مړ کی رڼا د الله په کو باندې دا الله دین ختم کا دا قران درې کوي سورتونه د جهاد ته لري پیدا کوي ویا الله الا یتم نوره الله انکار کوي مگر دا چې پوره کی رڼا خپل کله چې مخکې بیان د مشرکینو کې مقاطعه بیان شوی او یا ایو الذین آمنو انما المشرکون نجس دلته ویل کثیر من الاحبار والرهبان لا يقولون اموال الناس بالباطل بلا پریتی و سدون عن سبیل الله قد الله کتاب لبن مو ورته پنځپیریا دي سات نه من اشارات نه من ځوان منی هیڅ فائدہ پکې نشته لري هغه منډي دي چې ځکه خبره نه ده مړ سمې نه وای نو ټکا پټګا ولذین آتسان امنو چې ایمان راوړ له هم د پاره د دې ان ربهم چار ترن مخکې خبر نه چې څه وی وای فذین ولذین یبذون ذاب ورتزا ان عدت الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فی کتاب الله تنویر په اعمال د مشرکین او د علی کتاب باندې دا وصفتونه ذکر کړه او وو ورځی دي او په دې د علی کتاب د هغه سره سر په سر باندې وي شمار د میاشتو په نس د الله دولس میاشتې د الله کتاب کې کړی چې اسمانونه زموږ پیدا کړي څلور پکې د عزت والا جګه ده ذوالقعده ذوالحج محرم رجب مضر ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیهن بالحل والحرمه انفسکم وقاتلوا المشرکین کافا کما یقاتلونکم کافا واعلموا ان الله مع المتقین انما النسیء زیادۃ فی الکفر دی با د محرم میاشتو کې دا به روسته کړو بیا به نور داغه په ځای به کول کما چې نو محترمه به محترمه کړه چې کما بوا داغه به حد کو زیادت کو کفر کې راغی یدل بی الذین کفروا یحلون عاما ويحرمون عاما لیواتی وایته دما حرم الله نو ما پرې کې ويحلوا ما حرم الله ته د دې پیغمبر امداد نه کوي الله یې کړی دی زخرجه الذین کفروا ثاني اثنين دویم د تور کله چې دا دواړه په غار سور شو هغه وخت چې وی ویل مرګري د ابو بکر صدیق صلی الله علیه وسلم دومره زور ورکړی دی قران کریم چې ثاني اثنين رسول الله دویم د دوه دی ناول په کې څو او ابو بکر صدیق صلی الله علیه وسلم پدا الله شعر راوړل نو چې تاسو په صدیق ته کنځلې کوي شیخان نو دې څه معنا ده دې آیات څه معنا اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا راوړي کا الله اطمینان په دوه مضبوطی کو شیخ قران شیخ الغاث زنه نو وته او دا چې د پاسه څوک راځي ښکاری د لاندې نه او د پاسه چې لاندې کوی نه ښکاری هغه ځکه وی درال پیغمبر لم تروها کوثر غالو او پلونو برونه او جو راګه راغې او نچی په کې وو د زر زر تارونه بل په دې دی نه دی راغلی کراغله راغله تار کړي وزارت کلی مثلا الذين كفروا السفلى دا کافر کلمه یې ټیټه کړه وکلمت الله هی العلیا لا اله الا الله مجاهد رحمت الله علیه وای نورم وای نورم وای دا کلمه او کلام او کلام والله عزیز حکیم ها ترغیب ورکړي انفروا خفافا وثقالا مشاقت ته تخصیل لري شوی دی سفر لري بل پیزم وسایل کول بالله لو استطعنا لخرجنا معكم طاقت نو شپږه به ولیکون انفسهم بقسمونو والله يعلم انهم لكاذبون وهم دام ملامتیا نه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی پاک دعا او تحسین کوي په فعل امیر باندې لو نه ده ها داغه نه کوي پرې نه چار څوکي چې قرآن صادق او کاذب صادق او منافق پیغمبره پختنه کوله ما ازم لهم حتا يتبين لك الذين صدقوا اذا خبر ډیره کمزورې ده بعضې په کې هغه دي یقول اذن دي اجازه او کولا تفتین ما په فتنه کې ما شو جد ابن قیاس ویل شام له تزیف پیغمبر هغه خو دې خسته دي او زه سراقن به ما ته نه کې زنا را نشي جهاد په کوم زناکار بسم ما ته اجازه او کا فتنه کې مې ما شو نو له سمرا چې د دې ته چې صفاتو چې عامل ته کوم خبر او رضا سید وای نه جان مال مهیدت من الکافرین لو یجدون ملجا انو مغازه زیاد پناه وګوري کولی نه پرو مغارات غار وګوري چې پرو نه وته او متخلن سوم چې پرو وته لو لو الیه دې دور منډي وي او هم یجمعون زرا پندي یا جمع وای دې درته سولندې چې سوړږي راغونډي یجمعون راپنش دا څنګه تنظیم دی چې موږ له بچیا رانه ولو انهم رضوا ما تاهم الله ورسوله دا الله او رسول کو ورکړه رسول تقسیم کړي وي او الله ایجاد کړي وي وقال حسبنا الله سيدين الله من فضله ورسوله من مال الغني انا الى الا راغبون بیان د مصارف انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفه قلوبهم والفتوی شوی ورونه د دې اول کې اوس منسوخ شوی او پر قفاجی وسم چې خو غلط خلقي او د پیاسو مینداری ډیر او کارم کې کیږي امیر لدا شته چې زکات او سرډیر او مسلمانانو په پړنه زیاتی نو هغه الفتوی شوی لدی ورته اوس هم باج علماء کوي او دا کم خبر خبره کمزور اسلام کوم شی او پر رقاب رسول دې سټون دي والغارمین قد جاری فی سبیل الله وفي سبيل الله کې اول مجاهدين او بیا طالبان دی بیا دایي اول مجاهد دی وفي سبيل الله دا پر تفاسیر چې ګوري مجاهد دی اول اخلي وابن السبيل دا فريضه من الله والله عليم حکیم بل فريضه ول ومنهم الذين يزون النبي فدې په دو خبر وای قولون او ارجا خبره مانی ارجا خبره مانی چې څوک د خبره او دي ښا قل اذن خيار لكم ممنون کې د خيار د تاسو لپاره د تاسو پیدا ده ایمان لري په الله او باور کوي د مؤمنانو په خبره او مهرباني د مؤمنانو د استادونو او تا کې ایمان نشته دی والذین یزون رسول الله لهم عذاب الیم هغه وخت په عمر علیه السلام نه نه په بدعت باندې یعلقون بالله لكم قسم کوي لیرجوکم والله ورسوله حق یرجو ان کانوا مؤمنین علم يعلم انه من يحادث الله ورجغړه کوي دا پلي له نار جهنم بل پر بیاذر المنافقون ان تنزل عليهم سوره تنبئهم بما في قلوبهم ټول عمر منافق ځان د د بدی ګرځي چې ماته ویل ماته ویل تاسو ول ادوي شیل قران صلی الله علیه وسلم ویل وړاله وا چې ساریا فیس دی وی ها سارک نه مخ ته یو پنځپیریا لا ګوره استاد ولی ولی ولی ولی ویل موږ دا یو جمعه کیږم دا موږ ته ویم دا موږ ته ویم دا موږ ته ویم ایستم دې کډه راواخیستلو یا ضرور هغه به دا ویل چې مال سړی ته کړی دی وې ته ته ویل دې خان د دې مولا ته ویا شته د ما په ډکم نه دی هغه عام خبره کو پولیس تاج دی وې ان الله مخرج ما تاجو که د دې د یو بدعملۍ نه نو عازب صاحب حتن بلا یا د یو حصې د عمل د دې نه زه تیر شم نو دا خپل بدعمل کړی دی منافقان سړي او منافق خځې بعض او من بعض د دې کار څه دی پلیتی یا مرونه بالمنکر وکړه زه درته وایم راواله پیزان کومړي کې نو خیرات وکول وعده کړی الله منافق سړو خود سره د کافر سره د اور د جهنم همیشه به په دې کې حق دی حق بونده بس او دا کل الذين من قبلكم كانوا اشد منكم قوه واكثر اموالا واولادا هغه پیدا شو په خپل برخو تاسو پیدا واخلئ په خپل برخو ورکړه کوي او پیغمبر چې کوم دی غنیمت تقسیموي مال د غنیمت دی مراد دی من فضله یعنی زمنګ نه بل بد شي نه یې موږ راغخه نیکی مې د سره کړی دا وستاد دې شو نو ځکه نو حسن جان صاحب ته ویل دا کافر دا غویل ما هو د پیغمبر حدیث ته خو دلی دی الله ما هو شر کړی زما کفر بچو وما نقمو الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله فهي توب يكون خير الله ويقول يجزهم الله عذاب اليم في الدنيا والاخره رست ورته وای هو به فاقبهم نفاقا یا د عقوبت نه یا د عقب نه راي واستو په دوی کې دا کارونه د نفاق کول کول کول دی نفاق په پیدا کو ضرور نه دی راوسته دی بخل په دې کې دا نفاق یا عذاب ورک دی لره د نفاق په ظلم د دې کې الی یوم یقونه بما خلق الله ما وعدو وبما كانوا يكذبون علم يعلم ان الله يعلم سرهم ونجواهم وان الله علام الغيوب هغه کسان چې ابل کوي په خوخي ورکوم کې د خیارات د مؤمنانو نه په صدقو کې او هغه کسان چې نه به موږي مگر خیارات مال تر نشته وي چې کوم کوم د سره د لاس د موټو الا جوړداهم نو فیس خرون من وجوه کې ورکوري سخر الله الله سزا ورکړي هغه مو کوم کې ولهم عذاب الیم استغفر لهم ولا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره 70 کنایه د کثرت نه ده حساب چې زیاتیږي په ضرب زیاتیږي په جمع کم زیاتیږي یو دو درې دو په دو کې څلور درې په څلور کې دولس درې او څلور و او درې په څلور کې دولس نو د زمانه و ورځې دي او حساب لس ورځې دي و په لاسو کې بیا دا عرب کنایه د کثرت نه دا معنا ټول عمر ټول دالې کوله بخشش غاړ نه کوم ټول عمر ار وار لکونه کرته هم نه کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم وی کداوی او نه پورته بخل مولا داوی او نه پورته بخشش کوم سوغه داس کی و فلن یغفر الله له ذالک بانهم کفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم فرح المخلفون بما قد خلاف رسول الله انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا فاسقون بیا مغه جواب ورپسې کوي ولا توجب اموالهم واولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون واذا انزلت سوره ان امنوا بالله سورت نازل شي یو آیات حصہ او جهاد په ما رسول استاد رکول طول مالدار طاقتمن اذا ما اتوک لتحملهم قلت تا ورته ویل تا ورته ویل اجد ما احملكم علی ما سره نشته دی تولوا واوړي واجر تفیز من الدم سترګې داری وی دو کو نه حزن الوجد غم چې زول د جهاد نه پاتې شو ولې د قران نه پاتې شو ما سره پیسې نه وي عالم سره طالب سره پیسې نه امي سره پیسې به چې پیسې ورکړي چې دوکت لاړ شي تفیز من الدم حزنا الله یجوز ما یذکر پیغمبر علیہ السلام باندې الزام یې ونه لگاو اول ما ته وخرسه دي څور دي کمان لاړ هغه جړل چې دا ازما قسمت بده شي ملامت یې نماز سړي علی الذین یستاجرون قوم مانیا رزو به یکون مال خوارته دوی قسم د دې د پاره کوي منافق چې دې مخ واړی نو الله ته مخ دی واړو دا هو دې مطلب شنو څه مطلب دی لري دیبا اذا قالت مېلم لتوري چې موږ ملامت نه کوي لتوري ځوان مخ دی واړو الله وی دا دې غیرت دی ها ها د دې سره یادو نه دي په کار دا ډېر پلیته او په دې صفات دي عليهم دائره السوء والله سميع عليم باج د باندې باجا مې ډیر څه خیر کی مې یومن بالله و یوم الاخر و تغیر من قربات عند الله سبب د نزدېکت او صلوات رسول کی دعا براته وکا الا انها قربت لهم سيدخلهم الله في رحمته څلورم اډاله د مؤمنانو دام درې قسم مجاهدین مسلمین به توبه متقاسمین کله د منافقانو په باس کې مؤمنان ذکر کوي کله د منا مؤمن په باس کې منافق انما تعرف الاشیاء بازدادها او باندې باندې مدینه نه هم مرضو علی النفاق ټینګ ولار دي ثابت دي په نفاق لا تعلمون ته نه پیژني پیغمبر ستا ګوانډې دي ته نه پیژني نحنو نعلمون دوی په ما دلته خبر دي یوان ودیږي اگې دي اگې دي سرواز به هم مرتين مرتا فی الدنیا و مرتا فی القبر ثم یردون الى عذاب عظیم دا نور دی هغه چا بقی چې کړي وا ابو لبابا نن سبا کو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم واپس شي د جان نو ستنه پورې ځان تړلو چې زه خدای د ځان خلاص کوم ما پیغمبر خلاص شي ابو لبابه او مروان ابن عبد المنذر او اوس ابن ثعلبه او دی ابن حرام اقرار کړو په خپل جرمونو باندې خلق کړو نیک عمل او بل وبد جهاد لرو چې اصل الله یتوب علی قریب ده چې الله مې ربای دی وکا ان الله غفور رحیم خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم مال تواغلا الته اعتراض د بریلیانو دا راته وسير الله عملكم ورسوله پیغمبر ګوري نو چې پیغمبر ګوري خالق الغیب ته کنه دلته ول مؤمنون ته ګوري ها وساتردون الى عالم الغیب وسعد فینتکم بما کنتم تعملون دا غتره مډل دا کعب بن مالک مراره بن ربیع هلال بن امیہ نور دي چې مستقیدون کې فیصله د الله تعالی یا امید لرونکي دي حکم د الله د دواړو معنا نه وکړه مرجونه رسته کیدونکي د ارجاء نه تاخير کوي او مرجونه د رجاء نه امید لري الله تعالی ته اوله معنا د مرجونه امید اما رسته کیدونکي دي یا عذاب ورکړي دي تا یا به مهرباني وکړه په دې باندې او دا دویمه معنا یې ما یتوب علیه او دا د دې دوی په معنا سره ولګیدل نو د مرجاو له دوه معنی وی نو دواري قران ته ویل اما يعذبهم کله چې ما په نظر سره مخاطب تراشي دا مخاطبني الله پاک شي باندې حاضر نازل یا به مهرباني وکړي الله په حکمت خاوند هغه کسان چې نیولې مدینه له چې سړی لاړ شي مسجد قباء په لو کور شي او بیا دا غینا غرب تر تګوي دلته خاطوټي دي کندي بیا غي زمانہ کې کوټي لري اوس په بازی دا نو د دې خلکو نه مسجد حرام هم لري او مسجد قباء هم لري باندې جوړا وا او درو دی ویل او د غرب د طرف نه به د مکې ښځه اته مشرکان چې وسله به راوړي او دلته به یې جمع کړه او مونږ به نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل د دې تعداد راته کېده الله ته خبر و هغه کسان چې نیولې دي جمعه ته فار د zarar او د کفر او د بیلتون په منځ مؤمنانو کې او مورچه دا چا چې جنگ کې د الله او رسول سره په خوا جنگ کړي وي ولا لكن ان اردنا الا الحسنى قسم کوي زمون اراده نه موږ د نه پیدا والله يشهد انهم لكاذبون دا د غلط پالیسۍ په بنیاد باندې لا تقم فيه ابدا مودريګه پکې لمسجد اسس على التقوى في مسجد قباء ده من اول يوم رسول الله صلی الله علیه وسلم چې راغی او دلته ایثار شو او خلق مخې له ورغلو نو په دې مسجد قباء کې دلته بنیاد کې خو درې ورځې دلته او بیا لاندې را کوشو حرم ته دا پټیو باغونو دغه ځای به یتیمانان رسېدل وای ویل مشرانو چې موږ یې مفت ورکړو هم سره چې نه آیخ وای استدا عثمان رضی الله عنه پکې خاله غور کړي و من اول یوم من حق ان تقوم فيه دا باغونو ګرځا به فيه رجال يحبون ان يتطهروا دې کې سړی دي چې ښه غړي ځان پاک او الله يحب المتطهرين آیا هغه څوک چې آباد کې جوړه کې آبادی په تقوا د الله او رضا مونته دا غوړه ده غوړه ده یا هغه څوک چې جوړه کې آبادی پر په کنارا د شغلوړې لږی چې راولېدل کی د راغورځېدلو په خدمت باندې وو د جانو کې او بالی عبارت په حذف دا مضاف سره دی او په بنا او بناسس بنیانه ایا باجی دا غچا جوړ کړی خپل باجی علی تقوا من الله ورضوان خيار دا پیرا غورنا ام بنا او من اسس بنیانه یا باجی دا غچا جوړ کړی باجی په کنارا شفا کې نارا جرف شګلوړي هار راولېدون کې فنهار به اسم راولېدلو کې بدر فی نار جهنم اور د جهنم کې والله ولایت القوم الظالمین د دې ابادی با همیشه د شک نه خالی نه الا ان تقطع قلوب چې مړ شي شک دی وسی والله علیم الحکیم ترغیب ال الجهاد ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم په مقابل کې بان لهم الجنه سلعه الا غرانه چې بیا غرانه بیا چې قیمتي وي هغه سلعه ډیر غرانه او دوی والا غرانه چې مشتری قیمتي سره غټ کړي غټ وی هغه دلته د مؤمن ځان او مال دا مبیا ده او د دې په مقابل کې ورکړې ده جنت جنت ډیر ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر او مشتری څوک دی الله دی او دواړو طرفونو باندې د مؤمن دغه سلا ډیر ګرانه ده اشترا من المؤمنین انفسهم مال ورنافس دی او مال او مال مخیس دی ایواز کې ان لهم الجنه مشتری څوک دی الله دی خو شرط دا دی چې هغه سلا کې باید بیانای چې دې سترګه خلاص کړه د دې غوا دا پې نه کوي دا قلبه نه کوي دا دې هغه دې ګډ دې پلانې دې او مشتری دا ذات دې چې دا غره زیاد نه پټيږي ها یې زیاد دې نه پټيږي نو چې کله او هغه به نه ویلې په هر کرام وایي او مشتری راشي او ته وای چې تا یې نو ویلې او مبیا ودریا خپل مالک تا بای ته ودرې نو ترد علی بایه هغه سلا واپس کیږي بای تا نو چې کله در نفس او مال ودرې الله پاک دا مشتری او سلا دې لګر کوي ایواز درګي جنت او دا یا جن نفس او مال دې مرجلو مال دې هم په غلطه ګټه دی ورکړی دې په غلط ځای کې ځان دې ګنداو الله در باندې خبرم دی او هغه دې کې کار شي نو ترد ولا بای څنګه څنګه جنت غواړي یقاتلون فی سبیل الله کرواله دي ما دنا مال او ځان اخیسته رستا خو نه دي جنگ بکې لار دالات په خلونو خلق وجني زما مهرباني په پیغمبر ماجر او انصار ده چې هغه سره په ساعت او شرط کې روانو وعلى الثلاثه الذين خلفوا هغه کعب ابن مالک مراره ابن ربی هلال ابن امیہ بوداو حتی اذا ذاق ذلیم الارض بما رحبت وذاقت علیم انفسهم وظنوا الله ملجا من الله دا عذاب دا الله نه الا الیه دا قانون دی چې کله غړ شړیوالو تخت مغه ترغیب الجهاد ما كان لاهل المدينه ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسهم ذلك بانهم دا و شیان و مرتبی دي په موږ ویلو ولا يقطعون واديا الا كتب لهم اليه هم له احسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة ندي مناسب مؤمنان له جزغي ټول فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه یو ډله دی لاړ شي چې پوهه حاصله کی په دین کې ترغیب ورکړي علم ته jihad له وزې زې زې او دیو جن رسول الله صلی الله علیه وسلم غزوات کې نو شریک دا به هر سړی ته او فرجت په ډیر زیات نه حیات زیات او شیخ قران کې په دې آیات بل معنا کول که څوک ذکر دې مولا او طالب بچي وما كان الله المؤمنون يذكروا كافر فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة من الذي فرض عليهم الجهاد ليتفقهوا في الدين د امیر نه بدین زکا ویلی جنو قوم او چې بیا راشي قوم ته اذا رجوی له ما بویری لالو بیا دروندا دا معنا د عام مفسرین د غفر معنا کوي یا ایو الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار د دو رجو جهاد دی لکونو کلو زرګونو ته ورسی ولې جلو فیکم غلظه اول خپل سره مړ کا وسره شو بس نه دی واخر دعوان بس